په دغه معلوماتي خپرونه کې د اهاړ کتاب محتوا په غږیزه بڼه نشریږي. فی صحبت القرآن خیر نحیه دغه خپرونه هره شنبه د ورځې پر یوه بجه او تکرار یې هره سه شنبه د ورځې پر یوه بجه د پوهنتون غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. هیله مند یم چې روغ او جوړ واوسېږئ. زه د دې خپرونکې وړاندې کوونکی قرانمل خوښ یم چې یو ځل بیا د اهاړ خپرونې د لارې ستاسې سره خپل د زړه خواله شریکوم. د ارواښاد شهید مولوي عبدالغفار بریالي د ژوندانه په رابطه باندې مو په تېرو خپرونو کې د مرحوم نصرت صاحب سریزه ولوستل. او د هغه څخه مو وروسته په تیرو خپرونو کې د ابوالمغفور صاحب هغه مرثیه چې د شهید مولوي عبدالغفار بریالي په اړه یې لیکلې وې هم درسره شریکې کړې د هماغه مرثیو په دوام باندې نن بیا هم د مولوي عبدالحکیم صاحب پر مرثیه باندې ترکیز کوو او د همدې خپرونې د لارې خپل د زړه خواله در شریکو. شاعر وای جوړ می رات پڅو خبرې شاعر وای جوړ مولانا ګل د بهار او بریالي په نامه عبدالغفار او بریالي در ګوهر یې را ایستل د زړه له ذکره پوه د شعر په سنګار او بریالي مستعمل و د لغتو په شعرو کې خوښ د بیت په ابتکار و بریالی بلاغت او فصاحت یې د صیحان و بلاغت او فصاحت یې د صیحان و په عروضو کې نامدار و بریالی په کلام کې باریکي او نقاط ډېر و په کلام کې باریکي او نقاط ډېر و معماو کې بیدار و بریالی چې لقب د بریالي و په برخه له نامه یې هم جوار و بریالی له حمید سره پر څنګ و په شعرو کې له حمید سره پر څنګ و په شعرو کې لوړ شاعر د کندهار و بریالی هر غزل یوه دفتر په حقیقت کې نوم یې وړی پر کنار و بریالی پر میدان د امتحان اول نمره و پر میدان د امتحان اول نمره و په سامان د شعر تیار و بریالی چې اشعار به سوه تقدیم و مشاعرې ته په هر وار تحفه بردار و بریالی په اخیر کی سو نومیال د شاعرانو په اخیر کی سو نومیال د شاعرانو چی قایل په ښه ګفتار و بریالی له شعرونو یې اخیسته کړي تر اوسه پر مزل د مستعار و بریالی و مقصد ته واصل سوی و کامیاب چی لقب د ده مختار و بریالی د رومی یا د سعدی یا د اقبال د رحمان خوشحال پر لار و بریالی وو حافظ شیرازي د پښتو ژبې د خوږې ژبې سالار و بریالی مکرار عبدالحکیم بریالی راوړ چې په زړه کې یې تکرار وو بریالی. د ابوالمخبر صاحب د مرثیې په دوام باندې د ابوالفیض په عنوان همدا بله ټوټه درسره شریکو یار مې ولاړی د ناتر سو له ستمه يار مي ولاړی د ناتر سو له ستمه حيراني ده چي ژوندی ګرځم له غمه ابوالفيض صاحب رښتيا د دين مشال وو خاص الخاص بنده عارف د ذوالجلال وو قرائت او کتابت يې ښه کمال وو لوی عالم منبع د فيض او د کرمه حيراني ده چي ژوندی ګرځم له غمه منور بنور منفع المنافع هم د فعل او هم د حال علمي جامع په منقول او په معقول کي و رافع، په ادلال او استدلال کي و محکمه، حيراني ده چي ژوندی ګرځم له غمه. د ديني تعمير يې وکړه وداني، لوړ عالم بحر العلوم و رباني، نې درلودی په خپل عصر کي ثاني، له نکتې يې را ايستې لړمون په دمه، حيراني ده. چې ژوندی ګرځم له غمه په هر فن کې یې د علم عالي لاس ډېر ښه پوه د معانیو په اساس په عروضو کې اول نمره شناس د هر فن باندې تمامه و عالمه حیراني د چې ژوندی ګرځم له غمه په دریاب کې و غواص په طریقت له توپانه په امان په شریعت و بابک صاحب یې کړی ارادت رابطه یې و مربوط و له صنمه حیرانی ده چی ژوندی ګرځم له غمه و حضور ته یې تشریف راوړي قضات مقابل چی به سوه دوی ته مشکلات په تفصیل سره یې ورکړئ معلومات مسئله یې حلوله مسلمه حیرانی ده چی ژوندی ګرځم له غمه هیڅ یو شعر یې له تاثیر نه و خالی بی اختیاره یې سی راپیښه موم دلی چی سامې سم په غزل د بریالی مشک عنبر یې تویوله له قلمه حیراني ده چې ژوندی ګرځم له غمه او یا دا چې د تفصیلي حالاتو په نامه باندې بله ټوټه وړاندې کوي ابوالفیض چې له کناره سو جلا پر حاشي تاثیر د غم سو هویدا سر په کاڼو و یې خود نارې نارې یار مې نسته وبه وایي فقرې ګل له غمه پاڼه پاڼه د ګلباغ سو د لاله پر زړه د یار د هجر داغ سو په ظاهر کې زرغونه ښکاري حنا لړمون سور للمون د وینو ډک دی په هوا د تبور آه وپیغان پر جانان ډیر سو د ګل باغ ګل لو ګلشن سرود یې هیر سو فلک پاشې د سحاب خاورې پر سر اور نصیبه جدایي سوه د دلبر کواکبو په ژړا کړې سترګې سپینې له چشمانو د شفق سوې جاري وینې خوشنودي یې له خاطره سوله لیري اسمان کړه پر ځان د اوریځې کالي څیري د اثار شونډې د انار شونډې له غمه څخه شقه سوې په شکم کې واړه وينې يې علقه سوې د انار شونډې له غمه څه شقه سوې په شکم کې واړه وينې علقه سوې د حاضر در يې هر چيرې محسوس دی جرس ژاړي د وصال څخه مايوس دی په سيلاب د خپلو اوښکو سيلابي سو هر عاشق د زړه په وينو ګلابي سو الغرض د يار په غم سرګردان څرخي کواکب شمس و قمر و اسمان څرخي چې د غم باد یې وهي ساه یې رمق د اشجارو زکندن دی د هر ورق د حاضر مس د خاطر مس په سودا په دې کې بند سوانح که د استاد سي راڅرګند ابتدا کړم د خاطر د ناس په مرام د توفیق خواهش لرم پر اختتام له عدمه چې وجود تې کې احد یو زر درې سوه ابجد په تعین کې د لسمې دا سنه د تاریخ هجري شمسي سپدا سنه منور د کندهار د نور په پيز علامه عبدالغفار و ابوالفيض سرپوزه خصوص ګيلاني و مولد هو ابن مفنقر اختر محمد و روزلی پرورش د ابوين حتی تير چي تر مدت سو د حولين دی لا ووړ و والده یې سوه وفات د بابا په لاس کي پاته سو حیات پلار یې وو امام د کلي پرهېزګار امامت به یې کاوه پر خپل دیار لکه پلار د پلاره یوه وه پالي خور مهربانه حجاڼۍ پر تنکي ورور به خپل پلاره سره وو په حجره کي د تعلیم نصیب یې وو په حجره کي په امید د وراثت الانبیا پر بابا یې د سبق کړه ابتدا یو ورکړی غني خدای وو استعداد بل وو ډېر ښه په زيار کښی کوښښ اباد په کم سين تر بالا سين پو په تعليم چوک يې ډېر وو له کتاب سره صميم د تحصيل په عشق تاريک کې وو د لعب هر ګفتار او هر کلام يې په ادب مشتمل وو د کتاب په اشتغال پر مقام يې له استاده کاوه سوال پر خپل لاس چې بابا لوی کړ ښه فرزند په طلب کې د علم ورکړ پند تزايد وو د علم وړ د جاه په لږ وخت کې مقدم تر قبله ګاه مهربان بابه کي ورکي اجازت تعلم پسي اختيار مسافرت مهربان بابه کي ورکړ اجازت په تعليم پسي اختيار مسافرت په طلب يې د سبق په شا لحاف استيدی د کندهار پر چار اطراف برخې وګټل د علم په خدمت و خادم د هر استاد په صداقت صبح و شام يې سر و کار و د کتاب په خاطر کي يې څه نور نه وه احباب تيز نظر يې لګوی پر هر سبق په مضمون به د کتاب و مستغرق څو موده یې پر ملا جانان اخوند په ښار کې استېدی به په قریب شکاپر بازار کې څه موده دکانداري و هم طالب څه موده هم دکاندار و هم طالب و اشتیاق د سبقه باندې غالب و څو کلونه شاوخوا پر کندهار بیا شاګرد پر مولانا عبدالستار عالم سوی و د هر فن په مضمون عالم سوی وو د هر فن په مضمون اختتام یې رسول یې وو په نون بیا یې سوله اراده وه پاکستان ته د عالي تحصیل و نوي پوهستان ته په اول ځل یې په پښین کې سو نزول په اختیار یې د سیمه ییزی کلي کبول د دې کلي اوازه د ښه ملا وه د طالب د مطلوب هم دا مدعا وه و حضور ته یې تشریف راوړ دلبر ځای پر ځای یې کړ همدلته خپل بستر په ارزو چې د تعلیم وو آمده په ارزو چې د تعلیم و آماده خود پر ځای سوه خواهش او اراده نصیبه و د علم پر تندي پس له څو میاشتو یې نیت د ستاربندي په منقول او په معقول کې یې د رایه په غرض کې مدرسه اسلامیه پر نوموړي مدرسې باندې اختر چې داخل سو علامه په پېښور پروپوک د پېښور سو لمر راپورته په کنار کي چي سو دلبر راپورته ابوالفيض په مدرسه کي سو داخل فه الفاظ د مرحبا سو دواخل چي نزول يې اکوړه سوه د سکون و شروع په دې محل کي زيات فنون په اختيار يې د خواهش کړ ابتدا هغه فن چي يې د زړه و مدعا په تدريج سره روان و مخ په وړاندي محصل د حاصلاتو لاندي باندي احاديث فقه اصول او تفاسیر، فارسیات، نحو، صرف، علم و تحریر، که عروض وه، که منطق و که حکمت وه، کړه حاصل یې، معانی او بلاغت، د میراث او د تجوید په قواعد مهارت و د ماهر په عقاید، د حساب په سین کې زیات و باشهرته، په هر فن کې یې تر حد ډېر ځیراکته، معلومات یې په تاریخ او فه لغت لوړ رتبه وه، یې د علم مساحت، لوی طبیب، متخصص، په نبض پوه ستر واقب و د معدون په نبض پوه معلومات یې په تاریخ لوی طبیب متخصص په نبض پوه ستر واقب و د معدون په نغز پوه المقصد د جواهرو خزانه وه په سینه کې د یاقوتو ګنجینه وه چې حاضر به شو پر وخت د امتحان مدرسه کی وه غښتلی طالبان د هرسوال جواب یی درست ورکی دلبر په انتاج د امتحان اول لمبر پر میدان د امتحان چی وو قیام استادانو تخالف وکړ انعام چی د علم په دریاب کی سو غواص فواید یی کړه راجمع خاص الخاص معطر یی په دی عطرو کړ دماغ چی یی ځای د سکوت سو علمی باغ مولانا عبدالرحمن یی معتمد سو لنګوټه یی وتړله مستند شو ګڼې ژبې یې ورزده کړې زیار د علم کندهار یې کړ راټول اسمار د علم کندهار کې قدم کښېښود مولانا په تدریس یې شروع وکړه ابتدا د فنونو په ګلانو و ګلزار د بلبلو طالبانو پرې چغار په پسې د طالبانو و سیلونه په سینه کې یې و رنګارنګ علمونه د تعلیم بازار یې تود کړ جم و جوش پکښې ناست و معلومدار جوهر فروش چې راوړی یې تشریف پر کندهار ځای د درس یې کړ په ښار کې اختیار پرانیستلې چې د علم دروازه وه شاوخوا یې د تدریس ښه اوازه وه بیا منزل یې په خاکریز کړ کارزالی مدرس و دې مقام کې بریالی د تعلیم د عطرو نرخ یې کړ ارزان چې پیدا شو دا خو تن پر دې مکان امامت یې په خاکریز کې و ثبات په دې وخت کې یې بابا وکړ وفات د هغه ځای یې تشریف راوړ مشان ته و دې کلي د حاجي غلام حیدرخان ته په همعصرو علماوو کې فایق و هر طالب یې سبقته زیات شایق و هم ملا یې په تدریس نه وو تجنیس هسې شان یې په تحقیق کاوه تدریس المرام د منابعو وو منبع د ظاهر او د باطن علم مجمع یو څو کاله دا مقام وو ښه معلوم وړه فایده به علماء وو بالعموم چې میوند کشکینخوت کې یې څو قسمت سو په درس یې چلګزی ځای د رحمت سبقان به یې ویله په تحقیق سبقان به یې ویله په تحقیق پروخې د تیز فکرۍ نکات دقیق کتابتون یې وو د پوهې دربچه اختیار یې پس له څو کالو مورچه د تدریس یې په مورچه کې ته زاید سو طریقت یې د انوار و فرایت سو اوازه یې د اخلاق و پر افاق هر سړی و و مجلس ته یې مشتاق مدرسې ته یې راتلله ډېر طالبان د هرات و د کابل و ترکستان پر شروع د احادیثو و دوره اختتام به په هر کال کي و پوره چي خادم الاحادیث د پاک نبي و ګل ګلاب و په ګل ګلاب کي ګلابي و له دهان به جواهرو لالفظ وو پر شروع چې کتاب خواجه حافظ وو تقریرات یې یاقوتات وه لاړ په لاړه د طلابو د ذهنو د لار په لاړه د هرچا پر طبیعت چې وو راسته د و مجلس د همنشینو په ښایسته مدبر په هر څپو با شجاعت وو د یتیم کونډې مسکین په حمایت وو پر دې ځای باندې خادم العلماء وو په نامه شهید حاجي رحمت الله وو محدث عبدالغفار کان و د علم په تدریس سری معلوم وو شان د علم لنګوټې به یې تړلې هر هر کال طالبان یې رسول په ښه کمال رقعات یې شا و خوا سوه پر کنار چې په وخت سو د تړلو د دستار رابلل یې عالمان په احترام مدرسه و د مورچې جشن مقام ښه محفل ګل و ګلشن به سو تیار په صفوف صفوف به خلګ وه قطار په خوښۍ په خوشحالۍ به کار تمام په هر کال هسې تنظیم و انتظام د متون ناوې یې کړې په اپاشي په عطرونو د شروحو حواشي ترمذي او بخاري یې کړل سینګار رسالې او چغمني یې زرنګار چې تشریح یې ښکلی کړی دی کتاب هغه شرح د خلاصة الحساب چې وینا یې په میراث کې رواجي ښې لیکنې یې په ناز د سراجي نوشته یې پرغفور باندې نکات هم دي در هم جواهر هم ياقوتات چي اصلاح يې کړلې شرح د مراح يو له دوو وو حنيفيه بله فلاح د پښتو ژبي شاعر وو بريالی و نامتو په شعري حسن بريالی بريالی يې تخلص و په شعرو کي ابوالفيض يې د حاشو په کنارو کي مرثيه يې د مرشد عبدالغني و مرحوم د کندهار د کدني سر تر پایه یې پېودلي یوه غمي د معناوو د الفاظو کیف نامي د حمید غوندي ښایسته لري اشعار لکه بڼ چې به ښکلا سي د بهار سیاحت به یې هر کال د زیارتوو یادوګار به یې منظوم په دې لفظوو دا دسخط دی ستا حضور ته یادوګار په دعا یاد کړه ناخیل عبدالغفار بدعتی او بی مذهبه چی به پیدا سو تښتیدی یی له مناظری به پر شا سو په سنین او په ایام باندی مشهور جم و جوش یی په تدریس کی وو مشهور داود خان په دی دوران کی وو جمهور ابوالفیض وو منور د درس په نور چی له پیښی تیښته نسته کړه د خدای دی اه افسوس پر کار کرده ویل بې ځای دي که څه هم د تسلیم پورته وي کفه د اجل مرمۍ نه موشلي بې هدفه د داود پر سر انقلاب شوه کودتا ازمایښت مو د هیواد شو را کوتا و مخکښ د کودتا رژیم خلقي پر قانون چي و روان د شوروي استبداد و ظلم ډیر شو پر افغانانو شر و شور یې اوازه شول پر جهان علماء و صلحاء یې قتلوله مشران معتبرین به یې وژله هسې شان پر مسلمینو باندې جبر چې یې پرې کړل یې د بعض پښې په تبر په طلب او تجسس کې و خلقیان چې به کله ګرفتار کړل روح جانان ابوالفیض صاحب په قصد د بیت الله نیت یې کړی په زیارت د دلربا سو روان پر هغه لور چې تمنا و زیارت ته د کعبې په اشتها و مکې ته چې تشریف وروړی دلبر باندې اوري رحمتونه د اکبر په تعظيم چې سو نژدې سو پر اطراف ابتدا يې په لبيک کړه په طواف بيا يې قصد کړ شاوخوا او د زيارات څو نژدې سو هغه وخت د عرفات مراسم يې کړه پر ځای د عرفې بيا يې تګ سو پر مينا مزدلفې خير خو لس حالات يې کړم درته ظاهر تيمم يې د زيارت ابوالطاهر معطر سو په اعطار د ګل نګار چې داخل يې کړ قدم پر يثرب ښار په زيارت شو مشرب د مشرب خوشبويي يې د مرقت پر هر طرف تحايف يې د سلام و د صلات تحايف يې د سلام و د صلې ده ويل پر پاک نبي به تلبيې دلارام له دلارامه اجازت واخيست په الفاظ د الوداع يې رخصت واخيست رارهي له مدينې شو ابوالفيض رارهي مخ پر کعبې سو ابوالفيض که و رجم که حلق يا کار د نحر دا يې واړه کړ پر ځای د علم بحر بيا يې وکئ پر بيته باندي طواف په اکرام يې بوسه واخيست د غلاف مبارک يې سوه په مسح دواړه يد چي يې کښېښودل پر حجر الاسود مبارک د مبارک په برکت سو بیا یې قصد د خپل وطن د حرکت سو دا ګفتار به وو په خوله د حجاج هلته مه ځه علما یې کړه تاراج ویل راوړئ مو ایمان ول راوړئ مو ایمان چي پر جلیل دی توکل مي هم پر هغه رب وکیل دی ذوالجلال ته چي منظور وي هغه کاندي کبریا دی که څوک ژاړي که څوک خاندي او کبریا دی که څوک ژاړي که څوک خاندي. درنو او مومنو اوریدونکو د شهید مولوي عبدالغفار بریالي د ژوند اجمالي حالات موږ تاسو په همدغه مرسي کې ولوستل تر دې چې بیا موږ تاسو په بل خبرونه کې یو ځای کیږو پر متعال خدای مو سپارو